بسم الله الرحمن الرحیم د حج د مناسکو دوهمه ورځ په عرفات باندې درېدل حجاج کرام به د ذلحجې په نهمه د عرفې په ورځ د سهار لمونځ په منا کې ادا کړي او د لمر ختلو ورسته به د عرفات پر لوري روان شي په لاره به د تکبیر تلبیه او تحلیل شعارونه ورکوي په عرفات باندې درېدل د حج رکن دی، که له چا څخه فوت شي د هغې څخه اصلا حج فوت شوی دی او حج یې نه صحیح کېږي. د رکن د صحت لپاره لږ وخت وقوف هم صحیح دی، مګر د لمر د زوال څخه تر لمر لوېدلو پورې وقوف واجب دی، که چېرې څوک د لمر لوېدو څخه مخکې له عرفات څخه ووځي داهم ورباندې واجبېږي. په عرفات باندې د وقوف سنت او مستحب کارونه، اول، مستحب او افضل دا ده چې د جبل الرحمت په لمن کې وقوف وشي، ځکه دغلته جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم وقوف کړی دی. دوهم، نمیره جومات ته د لمانځه لپاره تلل، امام به دوې خطبې وايي او دوه لمنځونه به يو ځای ادا کوي، درېيم، قبلې ته مخامخ کېدل او په اوداسه باندې اوسېدل مګر د بې اودسۍ، جنابت او حیض پر مهال عرفات کول صحیح دي لیکن د بې اودسۍ او جنابت سره وقوف کولو کې ثواب کمېږي. څلورم، وقوف کوونکي ته غوره دا ده چې سیوري ته وقوف ونه کړي بلکې لمر ته وقوف وکړي مګر دا چې څه ضرورت وي. پنځم، د زړه حضور او زړه له دنیوي مشغولیتونو خالي کول، د زړه په حضور او اخلاص سره دعا کول، شپږم، له مناقشې، بې ځایه بحثونو، بې ګټې خبرو پرهېز کول، حتی د مباح خبرو کولو څخه پرهېز کول، ځکه دا ډول خبرې وخت ضایع کوي او دا د بښنې او دعا قبلېدو مهمه موقع ده. اووم، ډېر ذکر، دعا، تحلیل او د قرآن کریم تلاوت یا د قرآن کریم تلاوت ته غوږ نیول، ځکه هېڅ شی په زړه دومره اثر نه کوي لکه قرآن. استغفار ویل، خشوع او خضوع ښکاره کول او درې ځله دعا تکرارول، الحمدلله، سبحان الله او تکبیر ویل، تلبیه ویل، درود ویل او د دغو ټولو سره ډېر ډېر ژړل. او پوه شه چې دا په نړۍ کې تر ټولو هغه لویه اجتماع ده چې مخلص بنده ګان د الله تعالی دوستان په کې جمع شوي دي او په دې ورځ باندې الله تعالی خپلو ډېرو بنده ګانو ته بښنه کوي او د دو زخ د اور څخه نجات ورکوي جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم فرمایي په دې ورځ شیطان تر بلې هرې ورځې نه زیات ذلت او خواري ویني ځکه چې د بنده ګانو ګناهونه معاف کېږي او له دوزخ څخه نجات مومي. ګرانه! دا د زاریو او ژړا ځای دی، په عرفات کې د ټول عمر ګناهونه او خطاوې په خیال کې راولئ او په هغه باندې وژاړئ، توبه وباسئ او له الله سبحانه وتعالی څخه یې معافي وغواړئ، د ځان، اولاد، خپلوانو، ولس او اسلامي امت لپاره د خیر او عافیت دعا وکړئ. ځنې هغه اشتباهات چې د عرفې په ورځ تر سترګو کېږي. اول، ځنې حجاج د عرفات له حدودو څخه د باندې وي، حال دا چې د عرفات حدود په نښه شوي دي، چې په دې کار سره د حج ستر رکن له لاسه ورکوي، دوهم، ځنې حجاج کوشش کوي چې جبل الرحمه غره ته ځان ورسوي او هلته د غره په ډبرو باندې ځان وموښي، داسې کول بدعت دي، د حاجي دپاره فه عرفات باندې درېدل کافي دي. درېیم، ځنې حجاج د عرفات په ورځ چې د مغفرت او رحمت ورځ ده په خبرو کولو کیسو کولو او خندا کولو مشغول وي او په دې مهمه ورځ باند د دعا او مغفرت غوښتلو چانس له لاسه ورکوي څلورم، ځنې حجاج د دعا فه وخت کې خپل مخ د غره خوا ته کوي حال دا چې قبلې ته مخامخ کیدل او دعا کول سنت دي پنځه، ځنې حاجیان د لمر لوېدو څخه مخکې د عرفات له فولو څخه وځي چې داسې کول حرام دي دم ورباندې واجبېږي وبالله توفیق وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی آله وصحبه اجمعین.